کافرانو تم د دې واقع په ذریعہ باندې یو سبق ورکړي چې د فرعون د دومره سخت سازشونو د د بدمعشو او د دین او د پیغمبر نه د بغاوت چې کوم انجام و غم ستاسو مخ ته دی او ستاسو انجام بم د دینه مختلف نه وي مؤمنانو ته سبق ورکړ شوې دی چې د مؤمن د آل فرعون د قصې نه سبق واخلي هم دغه سی په استقامت باندې ډټ کر ودرېږي او خپل ټوله معامله تاسو الله ته حواله کړئ او هغه خلق تم چې کم خلق د حق او د باطل په جنگ کې خاموش پاتې کیږي هم د دې واقع په ذریعہ باندې یو سرزنش دی او یو عبرت دی دا د مؤمن د آل فرعون سړی چو د فرعون یا پرشته دارانو کې دی یا د د خاصانو نه دی ځکه د فرعون د دې خبرې چې ویزه موسی علی السلام وجنم دې ته مې پرې دې چې مړې کما دا مشوره په یو خاص مجلس کې پیش کړي و هم په دغه مجلس کې دا رجل مؤمن هم شریک او معلومیږي د فرعون د دربار د اهم خلکو نه دی او د ایمان راوړی د ایمان پټ ساتلې دی او د دې پټ ایمان په ذریعہ باندې د موسی علی السلام ډیره لوی ملګرتیا کړې ده هغه سړیم چې کم د موسی علی السلام د مدین ته د تلو نه مخکې چې فرعون د قبطی د قتل نه پس فیصله کړې و چې د وجدو او د لری زین را منډي وهلې او راغلې او موسی علی السلام ته وی دا خلق ټول مشورې کې استا په باره کې چې تا مړ کی قتل دکی د دې ځنه وزه زستا خیر خوایم نو دام هغه سړی دی خو چې دلته کله د فرعون هغه انتهایی اقدام فیصله فرعون وکړه نو رجل مؤمن خپل ایمان پټ ونه ساتو نور دا پټ ساتل د سه حکمت د وجه نه د یری د وجه نه نو ځکه کده یری له په دې دربار کې به دا تقریر نه کوله نو را پاسې د تقریر شروع کو چې کله فرعون د قتل د موسی علی السلام اراده وکړه فرمایي الله تبارک وتعالى د تقریر هو به هو نقل کړی دی او په دې تقریر دوران کې چې څه خالی ځایونه پاتې شوي دي چې پاره کې څه کمې ده نو هغه په خپل الله پوره کړی دی او دا تقریر مکمل اخری پیغمبر ته د مؤمنانو تم راولې ګو په خپل قران کریم کې د دې نه پته لګي د استقامت والے انسان د ثابت قدم انسان خبره چې دا الله په دین باندې ټینګ ولاړی الله ته څومره خوخه خبره ای د دې رجل مؤمن دا تقریر د الله څومره خوښ شوی دی چې داغه دا تقریر داغه په جب کې سره د خپل اضافون الله تبارک وتعالى په قران کریم کې نازل کو چې تر قیامت پورې لوستې کیږي او ظاهر خبره د قران آیتونه دی اوس نو دا هغه د تقریر پر یو یو حرف باندې مونږ او تاسو ټول ته لس لس نیکي ملاويږي یعنی څومره قیمتي تقریر دی د دې مؤمن او دغه شان چې کم مؤمنم په دین باندې کلک ودرېږي نو دا خبره د ټولو خبرو نه زیاته ده الله خوخی وقال رجل مؤمن او اول رجل مؤمن من آل فرعون چې د فرعون د آل نو یکتم ایمانه خپل ایمان پټاو سی وي اتقتلون رجلا آیات تاسو وجنه هغه سړی دیسی سړی ان یقول ربی الله چې دی وای چې زما رب الله دی وقد جاءکم بالبينات من ربکم او یقینا د تاسو تر راوړي دي د واضح واضح دلایل تاسو د رب د طرفنا د مکی مشرکانو دقه شان سازش د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو تر دې یو ځل عقبه بن ابي معيط حرم تراغه کعبه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځبانه ولاړو د خپل صادر راواغست د رسول الله رګریوان کې ورواچو مریته نږدې کو به تاو کو او لک سات کتیر شوی وی نو کې دیش یو لوی حادثه شوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ذریعہ باندې وفات شوی وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو طرف نه رامنډ کړه عقبه پر سینه کې په سوق باندې ووهو او د رسول الله مری د دې صادر نه خلاصوله هم دا آیت لوستو اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله آیا تاسو هغه سړی وجنئ چې هغه دغه خبره کوي چې زما رب الله دې د مشرکانو د مکې تم دغه خبره همدا عبرت او دا یو سبق ورکړی شوی دی دې مینس کې الله تبارک وتعالي ان ادخال الهي دی د دې په دې خبره په دې ځکه چې کم خالی زګې دی نو الله فرمایي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې هغه مسرف وي د حد نه تجاوز کوونکې یو دروغجنی دلته یو سوال اصل کې پیدا شوی هغه سوال دا دی چې د رجل مؤمن د دې تقریر په وجه په فرعون ساسر وشو کو نه شو نو خارج دغه هغه جواب الله ورکړی دی چې الله هدایت نه کوي هغه چاته چې د حد نه تجاوز کړي او هغه دی لوی دروغجن بیا د رجل مؤمن تقریر جاری دی اے زما قوم لکم الملک اليوم نن ورځ تاسو نن تاسو د پاره بادشاہي ده ظاهرین فی الارض پزمکه کې تاسو غالب یې په دې مصر کې نو څوک به زموږ مدد وکړي من باس الله دا الله د عذاب نه کچړ تراشي مونږ ته دی مینس کې فرعون مداخلت کړي دي بے ځای مداخلت خو الله نقل کړي دي چې د کومه بیهوده خبره کړي وا قال فرعون فرعون وی ما اریکم الا ما ارا زد نخم تاسو ته مگر هغه خبره چې زید ځان د پاره خوینه ما وما اهديكم الا سبيل الرشاد او زه نخم تاسو ته مگر لار د هدایت تاسو د خو لار راوړم به خبره خو بالکل ټیک ده ویزه چې کوم د ځان د پاره خینه من قطع تاسو ته خیمه نو دغه به حکومت ختمې ده کنه او زه تاسو ته د خیر لار خیمه وقال الذي امن رجل مؤمن در دې خبرې جواب نه دی ورکړی خپل تقریر جاری ساتلی دی او لغه کس چې ایمان راوړو ای زما قومه زه یریګم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب په شان د ورځې دغه نور تیر شو ډلو مثل د بقوم نوح په شان د حالت د قوم د نوح د عاد د سمودیانو او دغه کسانو چې د دیو نرست تیر شوی دی والله اراده نه لري د ظلم په خپل بندگانو و یا قوم ای زما قومه یقینا زه یریګم په تاسو باندې یوم التناد په دورځي د پریادونو او د چغونه چې تاسو به چغې وهئ پر یادونه به کوئ یوم تولون مدبرین پاغه ورځ چې په شابه منډې وهي نه به تاسو د پاره د الله د عذاب نه څوک خلاصون کې او څوک د چې گمراه کې الله ان څوک چې الله گمراه کې نه به داغه د پاره څوک هدایت ورکون کې ولقد جاءکم یوسف من قبل او یقینا تاسو تراغله یوسف علی السلام د دینه مخ کې بالبينات په دلایل سره فما زلتم فی شک نو همیشه تاسو په شک کې وای مما دا غسنه جاءکم به چا غرا وړو حتا تر دې پورې ځا هلاکه کله چې هغه وفات شو یوسف علی السلام قلتم تاسو لن يبعث الله من بعده رسولا هرگز به الله را ونلګي داغه نه پس داغه په شان رسول کذالک یذل الله دقرنګ گمراه کوي الله پاک من هغه څوک هو مسرفون چې هغه مشرک وي د حد نه تجاوز کوونکی او مرتاب شکی وي دا دیو چې وایي د چې ورته یوسف علی السلام تاسو تراغلو نو تاسو راغه خبره نه ومنلې په شک کې وایي چې کله وفات شو نو بیا مې چې د یوسف علی السلام په شان خو بل پیغمبر راځي نه نو موږ د دې نه پس بل هیڅ پیغمبر نه منو دا په دنیا کې مکلې یې کنه یو جماعت دی یو تحریک دی او داغي امیر دی مشر دی نو هغه چې په کم وخت کې نو هم څه خلک ورسره یو سکار نه کوي خو چې کله هغه وفات شي یا ختم شي نو بیا وایي یره دا هغه پشان امیر خو بل راتلې نشي د دې سره د خو دا هغه پشان نه لري داغه خواله د د مستقل انکار ذریعہ وګرځي ځان د پاره د ته کویل شي کنه دا غي امیر په قیادت کې تاسو تور نه وکړي هیڅ کارنامه دي نه وخودلې خداغه د تلو نفس د وست داغه خواله د خپل ټولو خرابو لپاره بنیاد ګرځولې ده نو د نور ټولو پیغمبرانو نه دی انکار کوي ځکه چې وي د یوسف علی السلام په شان پیغمبر خو برازي نه نو رجل مؤمن ورته وایي په وخت کې تاسو څه تور نه وکړي د یوسف علی السلام سره تاسو څه سلوک نه وکړي الذين غكسان يجادلون في آيات الله چاوی جګړه کې د الله په آیاتونو کې بحثونه کوي بغیر سلطان بغیر د څه دلیل نه چې دیو تراغلی کبر مقتا عند الله ډیره لویه ګناه ده د الله په نسبت باندې او د هغه کسانو په نسبت باندې چې ایمان یې راوړی دی هم دغه رنګ مهر لګي الله د هر په هر زړه ان د هر متکبر او جابر په زړه باندې د هر متکبر او جابر په زړه باندې وقال فرعون او فرعون وی د فرعون بیا مداخلت کړی دی د خپل وزیر ته وی هامان ته ابن لی صرحا ما د پاره یو اوچت بلډینګ جوړ کا یو دنګ ماڼۍ جوړ کا لعلی ابلغ الاسباب چې زه د لارو توروخې جمهور رسمه کوم لارو ته اسباب السماوات د لارو دروازو د اسمانونو ته فاطلع الى اله موسی چې زه ورخکار شم اله د موسی ته چې زه وینم دا ته یو بکواس کړی دی نه د وسره سید نه دا ماڼۍ چا جوړول شو نه جوړ کړی دا خو د موسی علی السلام د خبرې د تتر به تر کولو لپاره چې د خلکو په ذهنونو کې د خبره کې نه ني یو بل شوشه ور پرې خو ده و ان لا اظنه کاذبا او زه ګمان کوم په د باندې د دروغجن وکذالک دې زنه الله فرمای وکذالک زوین لفرعون سوء عمله ام دقرنګي خسته کړ شو فرعون ته دغه بد عمل او بن کړ شو د دین او نو سازش د فرعون مگر فی تباب مگر په خساره کې او په هلاکت کې د دې کمیله پورا کول نه پس بیا د رجل مؤمن تقریر دی وای وقال الذي امن او ویل هغه کس چې ایمان راوړ یا قوم تقریر جاری دی ای زما قومه اتبعونی زما تابعداري وکي اهدکم سبیل الرشاد چې تاسو ته سم لار وخمه ای زما قومه یقینا دا خو ژوند د دنیا دی د ژوند د انما هذه الحیات الدنیا متاع دا د دنیا ژوند لګونه سامان دی او یقینا آخرت هغه کور د همیشوالي دی دار القرار دی چې نه به ختميږي چا چې بد عمل وکړو نه به ورکړی کیږي هغه ته سزا مگر په مثل داغي او چا چې نیک عمل وکړو هغه نروي او که خزوي او دی مؤمني دا خلک به داخليږي جنت ته رزق ورکړی کیږي په دې کې په دې جنت کې بغیر د حساب نه ويا قوم او اي زما قوم مالي سشوي دي مالا په حقيقت کې دی وای چې تاسو شوي دي پتا سو ادعوكم الى النجات دي تاسو نجات طرف تر بلم د ورنه وتدعونني الى النار او تاسو ما را بلې ور د جهنم ته تدعونني تاسو ما را بلې دې لپاره لاکبر بالله چې زه د الله نه انکار وکم او شرک وکم دا غسره دا هغه څه شریکم دا غسر هغه څه چې زما لپاره اس علم پاغي نشته یعنی شته نه سره وانا ادعوکم او زرا بلم تاسو ال العزیز الغفار هغه زبردست او غفار ذات لا جرمه ثابت رضا خبره انما تدعونني الیه چې هغه څه چې تاسو ما را بلې هغه ته ليس له دعوه فی الدنيا ولا فی الاخره چې نشته داغه د پاره دعوت نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مطلب نو هغه ته په دنیا کې د دې حق رسیږي او نه په آخرت کې چې دا غوي د خدای د منلو د پاره د خلکو ته دعوت ورکړي شي دیو ته هیڅ حق نشته یا دا تاسو چې کوم خلک په زبردستۍ باندې خدایان جوړ کړی دي نه هغه په خپل د خدای مدعیان دي نه په آخرت کې بد دې داو چته کې نه په دنیا کې د دې مدعیان دي نو تاسو هغوی ته ولې خدایان ویل دي او بل خبره د دې د رابللو پیدا نه په دنیا کې شته دی او نه په آخرت کې شته دی وان مردنا الى الله او یقینا زمون واپسی الله طرف ته ده وان المسرفين او یقینا دا مشرکان دیو دی جهنميان فستذكرون ما اقول لكم نو دا خپل تقریر ختمي او انجام ورته خپل خمالوم دي چې زما سره خو دیو د مرګ نه علاوه بل څه خبره به نه کوي خو د دین هم نه یریږي نو وايي فستذکرون ما اقول لكم ډیر زره غوخ را روان دي چې یادوي به تاسو هغه څه چې تاسو ته وسویم و افوض امری الى الله او زه سپارم خپل معامله الله ته ان ځان الله ته حواله کوم ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا نو بچ کو الله دلره د بد د دې په وسنه رسیدلې نو الله وی ما بچ کو وحاق به آل فرعون سوء العذاب او نازل شو په فرعونانو باندې ډیر بد عذاب هغه عذاب سره په دنیا کې هو غرق شو د ټول دنیا لپاره د عبرت نمونه جوړ شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اغل ته په عالم برزخ کې سری ور به پېښړې کېږي په دیو باندې سحر او ماخام و یوم تقوم الساعه او په ورځ چې قیامت برپاشي قیامت قائم شي نو به ویل شي ادخلوا آل فرعون داخل کې فرعونیان ټول اشد العذاب سخت عذاب ته دي زنه پته لګي عالم برزخ شته او د قبر عذاب هم شته د النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سحر او ماخام د جهنم اور دیو تر اوسته کیږي یعنی سزا ورکړه کیږي او چې د قیامت ورځ راشي بیا به ویل شو چې سخت عذاب ته نه نباسي مطلب چې مخکې نه عذاب شته قرآن صریح الفاظ دي وې دې ته حاجون فی النار او کله چې دوی په جګړه کې پور کنه وای به هغه ضعیفان دا مضمون مخکې تیر شوی دی ضعیفان هغه ضعیفان مراد هغه خلک دي چې هغه تابعداري کړی ده د غریبان فقیران پاتې شوی د دې لیډرانو للذین هغه کسان ته استکبروا چې تکبر کړو ځان او چت غړل او ان كنا لكم تبعا ورته به موږ خو تاسو تابعدارو په دنیا کې نو آیا تاسو خلاصول شي نن زمونږ صحیح صد ور سره نه بچ کول شي قال الذين استكبروا نو بو یا کسان چې تکبر کړو مونږ ټول پدې کې یو یقینا الله فیصله کړی د بندگانو په منځ کې او بو یا کسان چې په اور کې لخزنه جهنم د جهنم دربان ته به درخواست وکړي سب ورته وایي ادعو ربکم را او بلې خپل رب زمونږ د پاره یو خفف عنا چې سپک کی زمونږ یو ورځ د عذاب یو ورځ قرانه کمه کې تاسو په وجه دیو دا دربان به ورته په غوسه کې وای او لم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات ولنوراغلی تاسو ته پیغمبران په ښکار دلایلو قال وی بالا ولنا ولنا راغلیو قالوا فدعوا چې راغلی نو هغه ورته هم تاسو راو بل خپل رب و ما دعاء الکافر نه نه د دعا د کافرانو مگر په تباہی او بربادی کې یقینا موږ مدد کو د خپل پیغمبرانو دا کسانو چې ایمان راوړل دي په ژوند د دنیا کې او پاغه ورځ باندې چې گواهان به ودریږي د قیامت پر ورځ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم په دغه ورځ باندې په ورنه کې ظالمانو ته داوی معذرت او د دیو د پاره د لعنت ولهم سوء الدار او د دې د پاره ډېر بد بدترین ټکانه ده او یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته هدایت او په میراث کې ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب ری تورات چې دا هدایت او نصیحت د پاره د عقل والو فصبر نو تصبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده واستغفر لذنبک وبخنه غوړ د خپل ګناون د پاره وسبح بحمد ربك وتسبيح بیان او د خپل رب د حمد سره سحر او ما خام بالعشي ما خام ولبکار او سحر یقینا هغه خلک چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې یعنی چې باطل ثابت کی بغیر سلطان بغیر د دلیل نه آتاهم چې دوی تراغلی ان فی صدورهم نه د پسینو د دیو کې مگر تکبر ده ما هم ببالغیه نه دی دیو چې رسیږي به نتیجې د دې تکبر تر دیو چې سغواړي فاستعذ بالله نو پناه غوړ د الله د شر د دې مشرکانو نه انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض آیات په خامخه ضرور نشته څه شک پراتلو دا غي کې ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن اكثر د خلکو ایمان نه راوړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ویل دی رب ستا چې بل ایمان زستاسو دعاګانې قبلوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا خلک چې تکبر کوي زما د عبادت نه زما د دعا نه ما نه دعا نه غواړي سيدخلون جهنم داخرين دیو به جهنم ته داخل شي ذلیل او خوار یعنی د الله خصوصیت داره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع الله غضب عليه څوک چې د الله نه دعا نه غواړي نو الله ورته قاریږي او چې دعا غواړي نو ام ول دعاګانې قبلې ام ول پر دعا باندې اجر ورکړي او کله کله زموږ دعاګانې نه قبلې سره د دې چې په موږ ډېر مهربان دی دا ځکه موږ هغه څه غواړو زموږ مثال د ماشوم شي لکه ماشوم چې د مور نه چاړه غواړي او مور نه ور کوي او دا ماشوم کله کله ځانو چت کې ور خلاصي کی او دا خپل جامې مسخا کی او دا مورم په کانو باندې ولي او بد رد مرته وای خو دې چې سکه مور چاړه نه ور کوي دله او دا ماشوم وي دی وخت او زما که څوک دشمن کې دی چې غټ نو هغه دا مور ده ځکه دا چې سغواړه مغه نه راکی خو مور ته خو پته ده چې په خله کې فورن دا چاړه وي او دا ټول ځان به زخمی کړو ویني به بهيږي نه ور کوي ولا نو دغه شان الله تبارک تعالی کله کله زموږ دعاګانې نه قبلې نه راکې رااله دا ځکه زموږ لپاره نقصانی هغه خو سکی د دعاګانو سره سکی دعاګانې بیا چرته دي وی په د قیامت پر ورځ براسي عجیب منظر مخې تراشي چې یو سړی براوسته شو هغه بل سي د اعمال یو لوی ډیره ویني د اجر نو دې بوج دا خو زمانه دي دا کارونه خو ما نو کړی ورته به ول دا ستادي دا ستا دي دا سړي د څه شي اجر دی دا ستا هغه دعاګانې دي چې تا په دنیا کې غوښتې وي خو د سه حکمت په وجه الله په دنیا کې نوې قبول کړي او دا د هغه اجر دی تا لپاره دلته ساتلې وي وای دا سړی به یو ارمانو کې په دغه وخت کې چې کاش زما یو دعا په دنیا کې نوې قبول شوي او ټول راته دلته ملاو شوي نو څنګه بخوا نو رابلې دعاګانې غواړي دعاګانې غواړي څومره ډیر چې کې دې شي دعاګانې غواړي نو الله په تاسو باندې مهرباني وکي څوک چې داغه نه سوال نه کوي من لا يسأله يغضب عليه چې څوک ته سوال نه کوي نو هغه ته قاری کې غوسه کیږي الله الذي الله غزاد تجعل لكم الليل چې ګرځولې د تاسو د پاره شپه دې لپاره تاسو آرام مو کې پاره کې او ورځ ګرځولې د روخانه یقینا الله لوی فضل والا دی په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي دا الله دې ستاسو رب دی خالق د هر شي دی نشته دی بل اله مگر دغه الله دی نو کم طرف ته ګرځول کیږي کذالک یؤفک الذین کانوا مدقرنګي به ګرځول کېدل هغه کسان چې هغه د الله د آیاتونو انکار کوي الله هغه ذات دی چې پیدا کړی د ستاسو د پاره ځمکه یې جوړ کړی د ځمکه ستاسو د پاره قرارن زید قرار او اسمان چت وصورکم تاسو ته شکلونه درکړي په احسن صورکم نو خ شکلونه درکړي او رزق درکړي تاسو ته پاک رزق نه ذالکم الله ربکم دا الله رستاس رب دې فتبارك الله رب العالمین هو الحي دغ الله ژوند دې او ژوند ورکون کړي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ورته وایا زمنه کړه شوی ما ان اعبد الذين چې بندگی وکم تابعداري وکم داغه کسانو چې تاسو رابلې سیوا د الله نه کله چې راغلي د ماته واضح دلایل زما د رب د طرف نه امر ته ماته حکم کړی شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې زه تابعدار شم د رب العالمین والذي د الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تراب د خاورنه بیا د نطفه نه بیا د ټوټې د وینې نه ثم یخرجکم طفلا بیا راوباسي تاسو ماشومان بیا دې لپاره چې تاسو ورسېږئ اشدکم ځواني ته طاقت ته بیا دې لپاره تاسو شي بوډاګان شيوخ ومنکم وبعض تاسو نه من هغه څوک دی یتوفا من قبل چې وفات شي د دې نه مخکې نه مخکې د بوډاوالي نه ولتبلغوا اجلا مسمى دې لپاره چې ورسېږي تاسو ټول هغه نیټه معلومه ته دې لپاره تاسو د خپل عقل نکار واخلئ او تاسو د الله قدرت او د الله توحید پیژنئ هو الذي الله هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوند کول او مړ کول کوي او کله چې فیصله وکړي د یو کار نو هغه ته وایي چې بس شا فیکون نشی الم ترایت نګوري ال الذین هغه کسانو ته یجادلون چې جګړه کوي د الله په آیاتونو کې نه په قران کې ان یصرفون د کم طرف تاړول کیږي هغه خلک چې تکذیب کوي د کتاب بیا به دی ورته ولا چول کیږي چې دیو تګشي د زنجیرون نه به کلک نیولې تړلې به او بیا یې به وبوله چې حمیم اوس کی انتهایی ګرمي وب او د دې سکر نه پس به بیا جهنم ته ورغورځي ثم قیل لهم بیا به دوی ویل چې اينما کنتم تشركون چرته دی هغه خلک چې تاسو هغه شریکان جوړول من دون الله سوا د الله نن دی بوای زل عنا ورک شو زمونه بلکې موږ خوړو را بلل نه دینه مخکې است شي موږ اړو بل څوک را بلل نه دي کذالک یذل الله الکافرین هم دغه رنګ الله گمراه کوي کافرن ذالکم ذالکم دا عذاب چې په تاسو نازل شو بما کنتم تفرحون په سبب د دې چې تاسو خوشحالی کوله په ځمکه کې نه غرورم کو بغیر الحق فنا حق او بما کنتم تمرحون او په سبب دې چې تاسو تکبر کو غرور کو ادخلوا ابواب جهنم نن وځي په دروازو د جهنم همیشه به تاسو په دې کې او ډیر ناکاره ټکانه د متکبرینو نو صبر کو یقینا وعده د الله حق ده فإما نرينك نو کچرته او خایو مونږ تا ته بعض الذين عدهم بعض اغس چې مونږ د یو سره وعده کوو او نتوفینک یا مونږ تا وفات کو د دینه مخ کی چې په دی عذاب راشي په الینا یرجعون نو ما تر دی را ګرځي دل دی یقینا لګل مونږ ډیر پیغمبران ستانه مخ کی د دی بازی د دیونه هغه سوق چې ما بیان کړی دی تاسو نه نمونه مې درته خودلې دي او بازی د دیونه هغه سوق چې ما نه دی بیان کړی تاسو او نه دی مناسبې سی رسول لره چې راوړي یو معجزه مگر په حکم د الله باندې نو کله چې راشي حکم د الله فیصله به وشي په حق باندې وخسر هنالك المبتلون او تاوانيان دي دغلطه دا باطل پرس دا دروغجن الله هغه ذات دی چې ګرځولې د تاسو د پار ساروي لترکبو منها چې تاسو سورلیک وي په بازو د سارو باندې او باز دین تاسو خوري ولکم فیها منافع او تاسو د پار په دې کې پیدې دي ولتبلغوا عليها حاجه او دې لپاره تاسو ورسیږئ په دې باندې خپل حاجت ته یعنی تاسو سامان بار کې یو ځنه بل ځای ته ویسی فی صدورکم چې تاسو په لړونو کې څه حاجت یې هغه پوره شي وعليها او پدې سارو باندې وعلى الفلك او په کشتو باندې وعليها پدې سارو په وچ باندې وعلى الفلك او په سمندر کې په کشتو باندې تحملون تاسو سورول کېږي دا غي په ذریعہ باندې تاسو دی ويريكم آیات یو خي تاسو تخپل آیاتونه فأي آیات الله تنکرون نو کم یو نخد الله دا غینه به تاسو انکار کوي افلم یسیرو فی الارض آیا دیو ګرځي نه پزمکه کې دوه ګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې سرنګ یو انجام دغه خلکو چې دیونه مخکې تیر شوی دي او هغه څنګه وکانو اکثر منهم و د دیونه ډیر واشد قوت نو ډیر سخت طاقت والو واثارا فی الارض او ډیر نخې جوړونکو په ځمکه کې یعنی ډیر آبادی جوړونکو فما اغنا عنهم نو بچ نکو دا غوینه ما غسکانو یکسبون چغلیو کول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات چې په سب ور دي ټوکی کولې نه عذاب فلما را او باسنا نو کله چې ولید عذاب زمونږ نو قالو دی ویل آمنا بالله وحده مونږ ایمان راوړې په الله باندې یوازې وکفرنا بما كنا به مشرکین او انکار کړی دی مونږ په هغه سبن چې مونږ هغه باندې مشرکان شرک کوونکي نه چې مونږ څوک شریک کول دا غیر مونږ نه انکار کو فلم یکو ينفعهم ایمانهم نو هرگز باو نفور نکی دیو ته د دیو ایمان کله چې ولیدو دیو عذاب زمونږه سنت الله التي دا طریقه د الله د هغه طریقه قد خلت فی عباده چې تیر شوی د مخکې هغه بندګانو کې چې د عذاب د لیدو نه پس بیا ایمان فائدہ نه ور کوي وخسر هنالك الكافرون او تاوانیان شو دغلطه کافران سوره حامیم السجده سوره فصلت هم ورته ویل کېږي په بعضي قرآنونو کې لیکلې ده مکی صورت ده 41 نمبر ده په ترتیب د تلاوت او 61 نمبر ده په ترتیب د نزول سره د حامیم المؤمن نفس نازل شوی کوم چې د دین مخکې تیر شوی دی مضمون د دې ټولو یو دی حامیم الله عالم دی په مراد د دې حروفو یو حجاب دی یعنی زمون د دې دعوت دا کوم چې تمون تراکه نو دې دعوت ستاو زمون په منځ کې یو جدایی پیدا کړی دا او مونږ او تاسو د یو بل نه کټ کړی یو او دا دې رکاوټ جوړ شوی دی چې مونږ او تاسو کله موږ جمع کېدې نشو فعمل اننا عاملون تاسو عمل کوئ مونږ به عمل کوو قل ورته وای انما انا بشر مثلکم یقینا ز بشر ما مثلکم پشان تاسو یوحا الیا چې ما ته وحی کیږي انما الهکم اله واحد چې تاسو اله یو اله دی اصل کې دا دا ټول هغه تقریر دی هغه تقریر کم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دی او د هغه د کافرانو د مشرکانو لیډر عتبه چې هغه یو ځل خپل ملګرو ته وی زور زما او دی پیغمبر ته خبرې کومه سم مشورې ورکومه او هغه مشورې دالي چې زه ورته څه خبرې کوم نو په دې باندې کې د اتفاق وکړو زموږ مسله به حل شي دوی چې ورشه ابو الولید ورشه نو دی ورغه او ورته وی وراره دا ټول قوم دی په مشکل کې اچولې دی یو خبره به ته زو کما او ته کاغه خبره اومنه نو مشکل به زموږ حل شي وای ابو الولید سوې نو دا وایم چې کتر دی دومره جنجال چې دې مونږ ته جوړ کړی دی کړه دې نه مقصود ستا مال حاصلولی نو چې څومره مال دې پکاري دربه او کنه پتا باندې چې د جناتو حمله کړي او تا ته طبيب نه ملاويږي او پیسې سره نشته ده نو موږ به ډیر شی مال راجم کو ستا علاج وکړو ته وایا او کنه چې دا مشکل زموږ ختم شي دا خبره چې ورته وکړي ابو الولید خبرې دی بند ختم شي پوره شوي وی او پوره شوي خنغوت کېده دا سورت ورته ټول اولوست خبر زماداری ابو الولید واپس چراغه نو د مداملګری ورته وای ابو الولید په کم مخ چې تلوي نو پاغه مخ خو بیرته نه را روان ته خو څه بدل شوی او بیا دې ځکه یو آیت را روان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته راورسید فإن أعرضوا د آیت نمبر 13 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ورته که تاسو کې اعتراض وکړو ورته وایي چې و مې راولې د هغه عذاب په شان د عاد او د ثمود د عذاب نه ګوره عتبره فاسد او زر زرې په خلو لاس کې خدوی مکه او وراره مکه او قوم بری تباشي ګوره غرق بشي نو دی ورته دا تاسو چلو کو نو ابو الولید وای زما دی په الله قسمی زما یقین دی چې کدی پیغمبرم دغه شان دا خبره کړې وې نو عذاب بد الله راغله وو ان دومره د دیو یقینو دا ټوله خطبه د په جواب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کړې و ویلې و قول ورته وای انما انا بشر مثلکم یقینا ز بشر استاسو په شان وحی کیږي ماته د څه خبره انما الهکم اله واحد چې استاسو اله نکټ کیدونکې قل ورته وای انکم لتکفرون بالذی آیات تاسو انکار کوي دا هغه ذات چې پیدا کړی د زمکه په دوه ورځو کې دا یو ترتیب دلته الله بیان کړی چې څه په دوه ورځو کې شوی دی په یومین په دوه ورځو کې دا زمکه پیدا کړی دا وتجعلون له اندادا تاسو دغه لپاره شریکان جوړوي ذالک رب العالمین دغه رب العالمین دی وجعل فيها رواسي به ودرولې په دې کې غرونه کلک کلک من فوقها د پاسه دینه وبارک فيها او برکت اچولې دې پدې کې وقدر فيها اقواتها او به تقدیر مقرر کړی دی اندازې مقرر کړی ده په دې کې د سامان د خوراک د دی فی اربعه ایام په سلور ورځو کې یعنی دا ټول دوه ورځې هغه شوي نو دوه سره نور شوي ټول سلور ورځې شوي نو دا سلور اړه ورځي کې دا ټول ترتیب برابر کړی دی سوا للسائلین دا مطابق د حاجت د غختونکو دا ټول نظام جوړ کړی د رزق ترتیب پشان سمره مطابق د حاجت د حاجت مندو چې څنګه غوي غختل او څنګه ضرورتو همدا ضرورت ورته پوره کړی شوی دی ثم استوا بیا دې متوجه شو ال السماء اسمان ته وهي دخان او دا دوی دواړو وی مونږ راغلو تابعدار فرمانبردار فقداهن سبع سماوات فی یومین نو دا دواړه برابر کړل په دوه ورځو کې نه و و اسمانونه برابر کړل فی یومین په دوه ورځو کې دا ټول شپږ ورځې شوې او اوحا فی کل سماء امرها او وحی وکړه په هر اسمان کې امرها داغه قانون داغه حکم وزینا السماء الدنيا او آراسته کو خیسته کو مونږ اسمان د دنیا به مسوابیه پستورو وحفظا او د دې لپاره حفاظت د هر شیطان نه ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه او دا منسوبه د یو زبردست ذات د چا زبردست په خپل بادشاہي کې علیم دی فان اعرضوا نو کدو اعراض کو انکار کو فقل ورته وایا انذرتکم صاعقه ما تاسو ويرولې دا غاچانک راتلون کې عذاب نه مثل صاعقه عاد و ثمود په شان د سوایقې د عاد او د سمود کله چې راغلي وغوي ته پیغمبران دا غوي نه مخکې او دا غوي نه رسته او دای ورته ویلو یعنی د هر طرف نه د هر جهت نه پیغمبران راغلي او دای ورته ویلو چې عبادت مکوئ مګر د الله قال وغویلو لو شاء ربنا کچرته زمونږ د رب خوخه وي لانزل ملائکه یقینا خامخاغبم پرشتہ را لګلې و فإن بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ د سبن چې تاسو را لګلې شوی مونږ انکار کوو ان انسان پیغمبر نه منو فاما عاد نرچ عادیان نغوی تکبر کړو پس مکه کې پناه حق او وقال او ویلو من اشد منا قوتا سوق د زمون نغټ طاقت والا او لم يروي دی نګوري چې الله هغه ذات د چې دی پیدا کړی دی هغه د دیونه لوی طاقت والا دی او دیو زمون د آیاتونو نه انکار کو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا نور علی ګلم په دی باندې هوا هغه طوفاني هوا فی ایام نحسات پاغه سپیرو ورځو کې د سپیرو ورځو نه مراد ام هغه ورځې چې په کومو کې په دیو باندې عذاب راغلی وو ام د دیو د پاره سپیرې ورځې وي دا انسانان د خلکو چې کوم طریقې جوړ کړي دا د ورځ په میاش کې سپیره ده دا سپیرواله نشته ده که تاسو خیال کړئ په ورځو کې سپیرواله کوي نو د هر چا لپاره به بیا سپیره وه په دې خپل کلی کې په حیات آباد کې تاسو ګورئ نو په چا باندې غم راغلی دی حادثه راغلی دی نو داغه د پاره سپیره ورځ ده وې دا سپیره ده او اخوت په بل کور کې خادي ده نو هغه د پاره د خوشحالي ورځ ده نو ورځ خود قیوه ده که ورځ سپیره وي د ټولو د پاره بس سپیره و بیا نو دلته خو غم دی او هغه ته خوشحالي ده بل ځکه چې ته دا خورز د زما د پاره نو بل ځکه ګوري خراب ورځي اصل خبره دا نحوست په ورځو کې نه ده بلکې نحوست او سپیرواله په خلکو کې په خپل ده نو دی خپل سپیرواله خپل نحوست ورځو ته منسوب کی او دا خپل ټول خرابي په ورځ باندې ورواړی وي دا په دا ورځ پیراوه دا د چهارشنبه ورځ وزکه پیراوه دا د نه ورځ وزکه پیراوه او خلکو به د میاشو کې تقسیم کړي دي او تقسیم هم ډیر عجیب دی دا دغه ګوتی لیکنه د لاس نو دې کچې ګوتې نه چې شروع وږي او شماري نو دا د مینس چې کومه غټه ګوته ده دوت یو طرف د دوت بل طرف ته کنه مینز ګوت ورته مونږ وایو په دې باندې کوم ورځ راځي په دې تاریخ کې راس پیره ده نو یو دوا درې نو درې مس پیره ده سلور پنځه شپږو نه ته مس پیره ده نه لس یو لس دولس دیار لس مس پیره ده سوال لس پنځه لس شپږ اتل لس مس پیره ده نو لس شل یوش دوی درشته مس پیره ده سلیریش پنځیش پګیش ویش اتیشتمه په کوم سپیره ده وی دا د ځان نه جوړ کړی شوی خبرې دي ورځې نه دي سپیره زمانه سپیره نه ده دا ورځې نه دا وختونه نه دي سپیرواله په خپل په خلکو کې ده نو دا ورځې سپیره شدید ورځې سختې د دیو د خپل ګناهونو په وجه وي لنذيقهم عذاب الخزي دې لپاره چې ورسته کوم موږ دیو ته عذاب در رسوای په ژوند د دنیا کې او عذاب د آخرت اخزا ډېر زیات رسوا کوند وهم لا ينصرون او دیو به مدد نکېږي و اما ثمود ورچ سمودیانو فهديناهم نغوی ته موږ هدایت کو فاستحبوا العمى على الهدى نو دیو خوخه کړه کوپر د ایمان په مقابله کې نو ماونی ول دیول نو اونی ول دیول رسوا عقید عذاب نه چغه د عذاب د رسوای په سبب دا کارونو چې دوی کول او نجات ورکوم هغه کسان ته چې ایمان راوړو او هو هغه چې ځان بچکاو یې تقوا اختیاروله و یوم یحشر اعداء الله او فغرس راجم بکړه شي دشمنان د الله ورته نو دیو به استاره ولیکيږي جماعتونه جماعتونه به جوړيږي بیا به جهنم ته به بوتل کیږي تر دې چې دوراشي دی ورته شهید علیهم سمعهم وابصارهم نو گواہی بو کې پدیو باندې د دیو دا غوګونه او د دیو دا سترګي او جلودهم او پوستکی بما كانوا يعملون په هغه کارونه باندې چې دیو کول وقالو دیو به وای د خپل پوستکو ته لما شهدتم علينا دا تاسو ولې گواہی کوي نو سوځ خو به ته دیو هغه بسوي قالو وایو انتقن الله الذي انتق كل شيء نن مونږ ته الله د خبرو کولو توفیق راکړی دی کم چې هر شي ته توفیق ورکړی دی د خبرو کولو ان الله لا يعلم چې یقینا الله نه پويږي کثیر مما تعملون په ډیر هغه عملونه چې تاسو یې کوئ د سی به مکر لکه الله چې چاړو خبر شوی نه دی وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم او دقه ګمان تاسو چې تاسو په خپل رب باندې کړو ام دقه ارداکم هلاک کړی تاسو فاصبحتم من الخاسرين نو ګرځي تاسو تاوانيان فإن يصبروا نو کدیو صبر وکي فالنار مسوا لهم نو ور د دیو ټکانه ده و ان يستعتبوا کدیو مهلت غواړي فما هم من المعتبين نو دیو ته مهلت نور کړی کیږي وقيزنا لهم قرنا او مقرر کړی دي لګوري دي موږ د دیو سره ملګری دوستان د شیطانانو نو خسته کړی دا موږ د دیو د پاره غس چې د دیو مخ ته دی وغس چې د دیو نرسته دی بدله د دشمنانو د الله د چا ور دی د دیو د پاره په دې کې کور د همیشه والی دی بدله د هغه کارونو چې دیو زمون پایتونه باندې نه انکار کو وقال الذين كفروا او بو یغه کسان چې کوپر کړه دی ای زمون غرب ارن الذين او خای مون تاغه دو کسان کوم دو کسان یو د شیطانانو نه چې بل د انسانانو نه اضلانا چې مونږه گمراه کړو منل جن ول انس د جناتو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا استقامت څه ته ویل کیږي چې کوم خبره د اسلام او د ایمان د کړي ده هم په دې باندې کلک پاتې شي چې قران کریم د دې مخکې نه ډیر ځینو کې تشریح کړي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قد قالها قوم قد قالها الناس ثم كفر ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام ډیر خلکو دا کلمه ویلې و د ایمان کلمه د اسلام کلمه خو بیا اکثریت کافران شو انکار وکړو نو څوک چې په دې کلمه مړ شو نو دقه دې استقامت والا نو دا څوک چې استقامت اختیار کړي کله کودريږي تتنزل عليهم الملائکه نازلېږي په دې باندې فرشته ورته وای الله تخاف ولا تحزنوا چې تاسو مخ پکې مغ خپکیږي مې یریږي ولا تحزنوا مغم جن کیږي وابشروا خوشاله شي بالجنه التي كنتم توعدون پاغه جنت باندې چې داغه تاسو سره وعده شوې ده نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا مونږ ستاسو ملګریو په ژوند د دنیا کې هم او په آخرت او په آخرت کې دا سم معلومیږي د مرګ په وخت کې ورته پرشته راشي او ورته وای په دنیا کې هم د مونږ ملګریو او په آخرت کې به هم در سره یو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او تاسو د پاره پدې کې هغه سری په دې جنت کې چې تاسو زړونه غواړي ولکم فیها ما تدعون او تاسو د پاره هغه سری چې تاسو مطالبه کوئ ارمان کوئ نزلا من غفور الرحیم دا ملمستیا ده د استقبال ملمستیا د مهربان او بخون کې رب د طرفنا نزول هغه ملمستیا ته وای چې دراتلو په وخت کې فورا ملمت کم سور کړی کیږي چې شربت وغیرہ درست چې کم ډوړی تیاریږي هغه ته ضیافت ویل کیږي نو دا استقبال دی د رب مهربان رب د طرفنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او څوک د ډېر خو وینا والا د هغه کس نه چې هغه راوبلی خلک د الله دین طرف ته وعمل صالحا او نیک عملو کې په خپل خپل عملم نیکی وقال انني من المسلمين او وای چې زه مسلمان یم دا دغه سخت وخت نازل شوی آیتونه دي چې په مکه کې د اسلام آواز کول خپل ځان د اور سکروټو ته ورچولو د اور لمبو ته په دې وخت کې چې چا د خپل اسلام اعلان وکړو اقرار وکړو او ځان پټ نکو ونه یرید او د دې چې کوم خبره کوي نو دا دا ډیره فخ خبره الله ته دا الله دین ته چې څوک خلق را بلی دا د خبره ډیره بهترینه خبره ده او په هغه وخت کې د ایمان او د اسلام اقرار کوي او اعلان کوي او ثابت قدمی اختیاري چې ټول خلک د دې مخالف دي او سخت او تکلیفونه برازي چا د ایمان اقرار وکړو نو دغه سره د الله د خبره ډیره زیاته خوخه ده خو د دې سره وعمل صالحا چې د خپل ایمان د دعوی مطابق د عمل خپل برابر کړي نو کله کردار کتاب د سره نه نو دا کاغذی کتاب به هیڅ پیدا درنه کی ته چاله کتاب ورکه دا وګوره چې ته خشي او ستا کردار هغه شان نه لسنګ چې په کتاب کې دي نو ستا کتاب دا کاغذی کتاب هیڅ سر نه کوي اصل کتاب ستا د کردار کتاب دی چې په بازار کې مت کتابې په دفتر کې مت کتابې په خپل جاب کې د خپل کولیګ سره مت کتابې چې هغه تا ته ګوري او تال ولي او ستا دعوت قبلې مم دغشن د کردار کتاب صحابه کرامو پیش کړي انبیاو پیش کړي دي مسلمانانو چې څومره د دین د دعوت کارونه کړی دي نو په دې کاغذي کتاب باندې ته چاله ورکې کنه کې دې شي دومره کار نه شوي څومره چې د کردار په کتاب باندې کار کیږي ځکه عمل صالح د ایمان سره ډیر زیات ضروری دی ولا تستوي الحسنه ولا السيئه او نه د برابر نیکی او بدی خو بد برابر نه دي د دعوت د لارې ذمہ دارانو ته یو بهترینه طریقه الله خو دلا خو بد برابر نه دي او په عامه معاشره کې ادفع بالتي هي احسن د پکا په هغه طریقه باندې بدی چې هغه خطرې کوي د بل بد په خبانه د پکا یعنی د بدو په مقابل کې خو کا فاذا الذي بينك وبينه عداوه نو دغه وخت هغه کس اچانک هغه کس چې ستاو دغه په منځ کې دښمنی کانه ولی حمیم گویا کې دا ستاسو سره ګرم دوست دی نو چې څوک ستاسو په تکلیف کې ستاسو سره نه دی راغلی تا سره مدد نه کړي پاغه تکلیف راغی نو تو سره مدد وکا نو زاغه زړه بستا د احترام نه ډک شي او د دعوت په لار کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند یو بهترین نمونه ده تاسو ته بیا دي دا قصه بم لستی یو زنانه سامان په سرکړه د مکی زنانه د بډای ده او خپل کړه ټوله تړل د زی هجرت کوي هجرت چرته کوي وې دلته یو سړی راغلی د دین می خرابوي رسول الله یادې نو وطن پرې د مدد لار نک دین می خرابېږي نو هجرت کوي په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ول مخې لورغه ابي چرته زی بچیا دا سړی راغلی دی او دین می خرابې زما چرته بل ځل سمندر غاړې ته زما کشته براشو چې بل خلاړه شم دین می بچي دغه ټیم کې زمون پړک ډیر جذبات دایو ته ویل پکارو داو ته ویل پکارو ابي زاغه سړی مګور ته چا غلطه پوهې کړې دا ایس ورته نه وي خابې زه ټیک دم دا سامان خو درون دی له مال راکه سامان اوس راغسته دی روان دی اوس سره بډای حیران ده په مکه کې خصوک دا کار نه کوي چا سره سامان نه وړي روان د پلار او ته غږم نه کوي چې ستړی شو خولې پر راغلو سامان یې سره غسته بیا مرته سنوي سمندر غاړې ته ورسېدو د مکې نه سمندر کافي لري دی که تاسو سوکتلی نو سمندر غاړې د ډېر لوی فاصله ده ورسره لاړ وی بچی دلته کېده و اوس به انتظار کوم چې کومه کشته راشي په هغه کې به زما سامان یو تکې خود بیا مرته غږ نه کوي بوډۍ خپل تپوس کی بچی دا ته سوکې ته خو ډېر خسړی دا کار خو دلته سوک نه کوي دا تاسو څنګه ابي زغه کسي مت چې د چانه تختی ناغو تر سه حیران شو دوی بچی ته خو هغه سوک نه چې ستانه دي خلک او تختی په کار ده چې د لری لری ځنه خلک ستا خواله راشي ته دومره هم دردي نه نه ابیم هغه کسمه نو هغه ورته به ولی نو ته محمدی صلی الله علیه وسلم او زه محمد ما بډای حیران شو او لک سات نو تیر خو وای سوی راته ته وای خپل څه خبره کې ماته او د دې مختصر خبرو نه پس بډای گویا ده اشهد ان لا اله الا الله چې ستاو داغه په منځ کې سخته دښمنی ده دا به سرګرم دوست وګرځي یو بل زنانه په مکه کې د خپل کور ټوله کچره به راجم کړي او را کوړه کرکټ سامان دا به په ټوکرې کې اچولې او محفوظ به خو دی چې رسول الله په لار تیردم د پاس به پورواچو دا جامې بسخا شوې بدن بسخا شو او روزانه دا معمول دی سورځ تیر شو هغه خزه نخ کاری تپوس وکړه زنانه چرته ده چا ورته وی هغه نه جوړه شوې ده دغه ټیم کې سړي جذبه را پیدا کیږي چې دوا او کیسه خیره چې بس الله دې مړه کې چړو را پانسي خدای خو بل شان نه کنه وې زه خره چې تپوس له ورشو راځي عیادت له ورشو د دې بډې د دې زنانه ارسوک چې وا د کور ته چې رسول الله ورننه وته سره د ملګرو هغه په خپل یاسته کټ یا سوزه باندې ملاسته او بیمار و چې څنګه رسول الله ولې وایره ده او حیرانم شو پورن را پاسې ده او سجده وکي الله ته هغه الله چې تاسو چې دار سي پیدا کړی دي ان کنتم اياه تعبدون که تاسو دا غ عبادت کوونکی نو کدیو تکبر وکړو فالذین عند ربک نو هغه خلک چې ستاسو رب سره دي نه فرشتي یسبحون له تسبیح بیانې د د پاره باللیل والنهار د شپې او د ورځې وهم لا یسمون او نستړي کیږي د تسبیح نه ومن آیاته یو دا کوي د حق نه باطل ته زموږ په آیاتونو کې بدلایلو کې لا يخفون علينا زمانه پټې دی نشي آیا هغه څوک چې په اور کې وګرځيږي دغه غوړه دی یا راشي هغه کس چې امن په امن کې وي د قیامت په ورځ اعملوا اعملوا ما شئتم عمل کوئ سم چې خوخی انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا يقنا اغه خلق چې کوپر کړه د ذکر په قرآن لما جاءهم کله چې راغله د دیوته وانه لکتاب عزیز دا کتاب د ډېر عزتمن دی په الله باندې نشرات لدی ته باطل د مخې د طرف نه نه د شانه ځکه دا تنزيل دی د حکیم او د حمید ذات د طرف نه ما یقال لك نوې لکیږي تا ته الا ما قد قيل للرسل مگر هغه څه ویل کیږي چې نور پیغمبرانو ته ویل شوی من قبل کستانه مخکي ان ربک لذو مغفرة یقینا ستارب مغفرت بخنه والده وذو عقاب الیم او ډیر سخت عذاب والده ولو جعلناه قرانا نو کچرته ګرځولې موږ دا قران اعجميا په عجمي جبه کې لقار ندیو به ویل لولا فصلت آیاته ولې بیان نکړه شو د دې آیتونه په عربي جبه کې اعجمي آیا کتاب عجمي دی او عربي او رسول عربي دی دا څنګه خبره ده قل ورته وایا هو دا قران للذین هغه کسان د پاره چې ایمان راوړل دی هدن هدایت دی او شفاء او شفاء ده والذین هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په دې فی آذانهم وقر دا غوی په غوګونو کې درنواله دی او هو علیهم عمن او دا په دیو باندې مشتبه دی اولائک ینادون من مکان بعید دا خلق دی چې دیو ته د لری نه بدیو ته आवाज وکړي چې راو بغوخته شي او یقینا ورکړو مونږ موسی علی السلام ته کتاب فاختلف فيه نو اختلاف وکړ شو په دې کې ول څنګه چې ستا په دې کتاب کې نن په قران کې ستاسو قوم اختلاف کړی دی ولولا کلمه سبقت من ربک او که چرته نوې کلمه د عذاب ان فیصله استاد رب چې مخکې تیر شوی د عذاب په باره کې لقود ی بینهم نو په دې وختي عذاب راغلی او یقینا دی په شک کې دي د دینه مریب په پریشان کون شک کې دي من عمل صالحا فلنفسه هغه چا چې نیک عمل وکړ د خپل ځان د پاره وکړو چا چې بد عمل وکړو نو په د باندې وداغي وبالي او نه د ربستا ظلم کوونکې په بندگانو الیه یرد علم الساعه دی الله ته واپس کیږي علم د قیامت ما مننا من شهید چې په دې زموږ سره هیڅ ګواه نشته دی چې ستاده پر شریک دی یعنی بار بار په قیامت کې بدا تاسو شوي مخکم او دیو به بار بار ویلي چې نشته دی په دې سره ګواه چې تاسو شریک شته دی نو دیو به چې موږ مخکنه معذرت کړې دی نه وضل عنهم ورق بشد دیونه ما غس کانو يدعون چې دیو را بلل عبادت کو دینه مخ کې وزنو او دیو به یقین وکي مالهم من محیس چې نشته د دې لپاره څه زیاده خلاصي لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستړی کېږي انسان د خیر د دعا نه و ان مسه شر او که کله د څه تکلیف ورسي په یئوس قنوت نو د مایوس شي او قنوت زړه مات شي نا امید شي ولا ان زقناه رحمتا منا او کوم وروسته کو د رحمت د خپل طرف نه من بعد ذراء پس د zarar نه مستو چې د ترسیدلې لا یقولن نو دی وای هاذا لی دا زما د پاره دی و ما اظن الساعه قائمه نو زه ګمان نکوم د قیامت د ودریدو ولا ان رجعت الى ربي او که زه واپس کړم خپل رب ته ان لي عنده للحسنى نو زما د پاره څه خامخه جنت وي فلننبئ ان الذين كفروا نو خامخه به خبر کم هغه کسان چې کافران دي په هغه کارونو چې دوی کړی دی وروبسکم دیو ته د عذاب سخنه و اذا انعمنا علی الانسان او کله چې موږ انعام وکړو په انسان باندې اعراض وکړو ونه اب جانبه او دې وګرځي یعنی شاکی په خپل یو تن په خپل کروټ او په خپل جانب باندې یعنی ډډه واړی و اذا مسته شر او کله چې شر ورسیږي تکلیف فزو دعا ان عریض نو بیا د ډېر پلن پلن یو وګدي وګدي دعاګانې کوي خو چې کله هغه تکلیف ته لری شي نو بیا لوی بدمعاش ته جوړ شي قل ورته وای ارایتم ایتاسو خبرې ان کان من عند الله کچرتوی دا قران د الله تر طرف نه ثم کفرتم به بیا تاسو دین انکار کړی من اضلوا نسوک دے زیات گمراه من ممن دا غچانه هو په شقاق بعید چاغه په لری مخالفت کړي د حق نه سنوريهم آیات نظر د چوب خو موږ د آیاتونه خپل په آفاق په دې کنارو د زمکه د اسمان کې په خپل نفسونو د دیو کې تر دې حتی یتبین لهم تر دې چې دوی تخکاره شي دا خبره انه الحق چې دا الله حق دی او لم یکفی بربک یا کافی نه دی رب ستا ان ینه د کافی نه دی ستا د رب د طرف دا خبره انه علی کل شیء شهید چې هغه د هر څه گواه دی الا خبردار انهم فی مریه من لقاء ربهم دیو په شک کې د خپل رب د ملاقات نه الا خبردار انه یقینا د الله